دا د نیکبختۍ ځای دی چې تاسو غوندې علما مسؤلین د تعلیم تربیه په مجال کې کارکونکي خلک په داسې موضوعاتو باندې غور کوي چې څنګه د خپل وظیفه ښه انجام کوي او څنګه د درسپارل شوی مسولیت په ښه طریقه باندې تر سره کوي او دا کوم مجال کې چې په کار اخته یاست یا کار د سپارل شوی دی هغه مجال سم درک کړي دغه اهمیت دغه تقاضا وي او په مؤثر ډول په هغه کې عمل وکوي په کار دم دغه څه علما حضرات او مسؤلین وخت په وخت خپل منځو کې د کار د بهبودۍ لپاره خپل منځو کې سره کینی خپل فکر او نظر سره شریک کی او یو بل ته توصیه وکړي او د دې امت د نجات ذریعہ هم همدغه تواسب الحق او تواسب الصبر کې ده رب العالمین مسلمانان په دې باندې مکلف کړي دي ته تشویق کړي دي چې یو بل ته د حق په کار کې توصیه کوي او په صبر باندې دې ورته توصیه کوي او دا تواسی دایمي کار دی او همدغه بیا د نجات ذریعہ ده والعصر ان الانسان لفی خسر انسان په خساره کې وي تاوان کې وي الا الذين امنوا خو هغه به تاوان کې نه چې ایمان لري یوازې ایمان هم بیا رب العالمین کافی نه ده ګڼله وعملوا الصالحات چې د ایمان سره عمل صالح هم سره ملګری کی او بیا یوازې عمل صالح باندې کفایت نه شي او تواصل بالحق په حق باندې توصیه کول یو بل سره توصیه په حق باندې کوي او بیا د په حق باندې توصیه کول دا تریخ کار دی سخت کار دی درون کار دی کله سړی پکې بی حوصله شي کله سړی پکې زړه ماته شي کله سړی پکې زړه تنگ شي کله د فشارونو لاندې راشي کله موانع په مخ کې موجود شي نو د دې لپاره چې بیا سړی ستومانه نشي د تواصي بالحق کار پرې نه دی رب العالمین تواصو بالصبر هم ورته ویل شي صبر باندې به هم یو بل سره توصیه کوي نو توصیه بالحق او توصیه بالصبر د مسلمانانو په حیث باندې د متاسو ټولو مسؤلیت دی او خصوصا د هغو خلکو چې کارونه ورسپارل شوی په مسؤلیتونو کې دي د هغه په خپل منځونو کې یو بل سره کې ناستل او په خاصو مواردو کې د خاصو کارونو لپاره سره مشوره کول دا ایمانی مسئولیت هم دا وظیفوي مسئولیت هم دا الله دې تاسو سره احسان وکړي چې تاسو په دغه سي اراده باندې تشریف راوړی او غواړي چې موږ سره خپل خبره شریکه کړي موږ خبره د تاسو د کار په اړه باندې واوري زه د تاسو د وظیفوي کار په اړه کله شي داسې مشخص څه درته ونه ویلای شم ځکه د تاسو خپل اداره ده خپل هم کې صلاحیتونه دي خپل هم کې لوایح دي او په خپل هم کې راهنمایي موجودې دي او هغه د کار په مجال باندې هم تر موږ تاسو خپل ښه پیږئ خو زه عمومي یو څه کلیات یا داسې خبرې درته وکوم چې هغه په مجموع کې د امدغه تعلیم او تربیه او د دعوت او د فکری او ذهني پوهاوی په موضوع کې عمومي لارښوونې وي علما حضرات د دغه آیتونو په باره کې د ما تاسو خدمت کې تلاوت کړ فرمایي چې د آخري ځل لپاره چې رب العالمین خپل پیغام ځمکې والاو ته رالیږلی چې د قیامت تر ورځې به د رب العالمین بل پیغام نه راځي نه به بل پیغمبر راځي د دې ابتدا او شروع ورته په اقرا باندې کړې ده وې د دې معنی دا چې دا امت دی اقرا امت ده دا امت دی علم امت ده دا امت دی قلم امت ده ځکه الله تعالی غواړي چې د انسانان دی په هدایت باندې لاړ شي اهتدا به هدی الله دی وکي ځکه عدم الاهتدا به هدی الله دا جاهلیت دی او اهتدا به هدی الله شدا دا بیا دین ده اوس دغه اهتدا به هدی الله د دې لپاره چې د الله له لوري راسته لېږل شوي استازي وو انبیا علیهم السلام هغه سلسله خو قطع شوې ده چې قطع شوې ده او د قیامت تر ورځې رب العالمین له یوه طرفه اهتدا به هدی الله غواړي له خلکو له بل خوا نه بیا هغه هدات چې د انبیاو په حیث را لېږل علیهم السلام هغه بند شوي دي نو دا خالیګاه به وسوګ ډکې دا به د اقرا کوي خلک وایي کنه علما وایي چې دا شریعت وایي څه شي دا مراد الله ده الله چې څه غواړي هغه دغه را لګلی نو دغه د مراد الله رسول دا د تعلیم او تربیه کار ده او دا د انبیاء علیهم الصلاه والسلام کار ده او دا نور چې څومره وسایل دي کغه نظام جوړول دي کغه قتال او جهاد ده کغه اسلامي اقتصاد برابر او دا ټول شیان د دې لپاره دي چې دا مراد الله څنګه تحقق پیدا کړي د انسانانو په ژوند کې راشي څنګه او د شریعت څنګه له تصور نه او له فکر نه او له نظریاتو نه عمل ته او نظام ته واوړي او د انسانان اهتدا به هدی الله وکړي دغه اهتدا به هدی الله د په علم باندې راځي په قلم باندې راځي په مکتب باندې راځي په نصاب باندې راځي په تعلیم باندې راځي نو دا کار ټول په مجموع کې ډیر مهم کار دی او ضروری کار دی د ولسونو د امتونو د دو ترقی او د پرمختګ د تنزل او د ازمهلال د زوال د دې د ذریعہ هم همدغه تعلیم او تربیه ده که تعلیم او تربیه منظمه وي د خپل تقاضا او مطابق وي او په اصولي شکل باندې په تدرج باندې رعایت شي او شامل وي یعنی هر اړخیز وي نو بیا دا کفري تعلیمي تربیه وي هم دنیایي ګټه خو یقیني راځي لکه جاپان وګورئ اوس وران ویجاړ شو دا شو ټوټه ټوټه شوی ښارونه یې په اتوم بم باندې له منځه لاړل خو ایمان ورسره نشته د صحیح ده چې کافر دي خو د علم یې په اصولي شکل باندې او په همګیر شکل باندې زده کړ د خپل چوکاټ او د خپل تقاضا او مطابق زده کړ نو نن هغه په دنیا کې یو لوی اقتصاد هم ده او په دنیا کې خپل تفوق هم په صنعتي لحاظ تجارتي لحاظ په خلکو باندې منلای ده په داس حال کې چې جاپانیان په پوز کې مشهور نه دي اوس په عسکري اسلحه کې مشهور نه دي خو ډیر کم داسې قضایا به وي چې د جاپانیانو خاطرداري دی ورکې نه کیږي او د غوي فرمایشات دی ورکې نه منل کیږي ځکه دوی په ارڅ کې مخکې شوی دی او خپل قوت او خپل وجود د علم لاره د نړۍ په خلکو منلای وخت په وخت د مختلفو مصنوعاتو د مختلفو ټکنالوژیو او د مختلفو وسایلو له لارې خپل وجود په خلکو باندې منلی ده خپل اقتصاد په خلکو باندې منل دا چې علم د دینی علم هم ورسره ملګری شي اهتدا به هدی الله به هم وشي او تعمیر الارض به هم وشي چې د کوم لپاره الله تعالی آدم علی السلام پیدا کړو دا خو بیا بیخي لوی نعمت دی لوی دولت دی لوی خواري غواړي علما وايي چې د تعلیم عملیه دا داسې نه ده چې یو بې سروپا، بې حدودو، بې خدوخاله او بې چوکاټه عملیه دې وي، بلکې دا ټاکلي شمېرلي ارکان لري، که دغه رکنونه یې ودرېدل نو دا عملیه منتجه وي او څه ورباندې مرتب شي یو نتیجه ترې راووځي او که دغه ارکان یې پوره رعایت نشي نو وایي دا عملیه بیا منتجه نه وي د تعلیم ارکان وایي څه شي دا پنځه رکنونه دي د تعلیم د عملی پنځه رکنونه دي اول رکن یې د دې معلم دویم رکن یې د متعلم دریم رکن یې د نصاب یا محتوای تعلیم څه ور زده کوي ورته او څلورم رکن یې ده طرق تدریس یا طرق نقل معلومات معلومات به څنګه راتلونکي نسل ته هغه چاته چې د تا مخ ته ناست په کوم اسالیب او په کوم وسایل او په کوم میتودونو په کوم طریقو دا ورسوي چې ترڅو وخت په وخت ښه معلومات په ښه کیفیت باندې په ښه مقدار په ښه نفسیاتي حالت کې ته ورته ورورسوي نو ځکه خو طرق تعلیم یا میتودولوژي نن په دنیا کې داسې یو علم ګرځېدلی چې دکتوراوې پکې اخیستلی کېږي او په کلونو کلونو خلک پکې فاکولټې وایي پوهنتونونه وایي کتابونه وایي کې لیکي او پنځم رکن چې دا وایي هغه تعلیمي محیط یا تعلیمي ماحول دا دی معلم یو رکن، متعلم دویم رکن او محتوای تعلیم دریم رکن او طرق تدریس یا طرق نقل معلومات دا څلورم رکن او تعلیمی اداره یا تعلیمی ماحول یا تعلیمی محیط دا پنځم رکن دی که دغه پنځه وړ ارکان یو نظام یو جهت یو تنظیم یو حرکت یو حکومت خپل ولري یعنی دا ارکان پنځه وړ خپل وي یې په خپل خوخه او د خپل مقاصد د پاره استعمال کی کېدې شي معلم لبل ځای راوارد کی کېدې شي نصاب لبل ځای اخذ کی او شی او برخه خو مقاصد دلته کې خپل دي خپل مقاصد او اهداف د پاره دغه پنځه ارکان استغلال کې استعمال کې نو بیا له دې نظام نه او له دې تعلیم نه یو شی جوړ شي مفید شی جوړ شي ایجابي یا مثبت نتایج ورکړي او که چیرته دغه پنځه رکنونه یا پردي وي مثلا نصاب پردی ده شاګرد د خپل ده معلم د خپل ده د تعلیم طریقه پردی ده یا نصاب پردی ده یا هغه اداره او لوایح او ضوابط او هغه محیط دا د تا د دین او د عقیده او د اخلاق او د معنوي ارزښتونو سره سازګار نه ده مثال یې درته وایم په افغانستان کې د موږ او تاسو حکومت به مکتب جوړ ک مکتب لا څه پوهنتون به جوړ مثلا حربي پوهنتون او پوهنتون کې به درې زره محصلینو درس وایي او دا ټول به مسلمانان و ټول به بالغان و خو د دې دریو زرو محصلینو د پاره چې په لیلیه کې به وسیدل یو د سجدې لګولو ځای نه جوړ شو نه د استنجا ځای جوړ ورته نه دی او داسې نه مسجد په حربي پانتون کې مسجد نه و په حربي لیسه کې مسجد نه و د کابل په پانتون کې مسجد نه و په پوهنتون کې په لیلیه کې مسجد نه ډیر زره کسان محصلین به اوسېدل د عبادت لپاره الله ته د سرخ کته کولو لپاره پکې ځای نه و سینما پکې و اډیټوریم پکې و د مناقشو او د چیرنو حال یا ځای دا پکې و چمن پکې و د عشق او عشق بازی لپاره ځایونه پکې و د فوټبال لپاره میدان پکې و کتابخانه پکې وه د سپورت ټول مرافق او وسایل د پکې موجود الله ته د سرخته کولو لپاره پکې نه دی او داسې ځای و نه دی مانځه ځای وجه څه شی و وجه دا و چې نظام نه غوښتل چې تعلیمي ماحول کې د تدین راشي که تعلیمي ماحول کې تدین راغلی وای نو تدین خو بیا خپل تقاضاوي لري له انسان نه بیا خو به پکې د دین منل کېده بیا خو به د حاکم نه منل کېده نو د دې لپاره چې تدین را نشي او ماحول لا دیني کړی و ماحول سیکولر کړی و بې دینه کړی و د نورو ټولو فکری او نفسیاتي مؤثرات لپاره یې د تاثیر اچونکو عواملو لپاره لارې خلاصې کړې زمينه سازي ورته کړې و د تدین لپاره نه وکړي د تدین لپاره یې ټولې دروازې بندې کړې وي نو دغه پنځه شیان دا ډیر مهم دي په تعلیمي عملیه کې چې معلم د بیا د معلم مواصفات دي چې معلم څوک وي د معلم علمي صفات باید څه وي د معلم اخلاقي صفات باید څه وي د معلم شکل او مظهر او جسمي صفات دا باید څه وي د معلم نفسیاتي یا رواني یا سایکولوژیک وضعیت څنګه وي ځکه دی د یو کائن حي د یو ژوندي مخلوق سره تعامل کوي او دغه ژوندی مخلوق اخلي د دنه یو بل څه جوړوي له یو شکل نه بل شکل ته ورچوي د جهل شکل نه د علم شکل ته بیایي له یو ناپوه نادان انسان نه یو عالم او دانا انسان ته نه جوړوي لکه دی چې د معلم چې د شاګرد اخلي د خپل علم او د خپل هنر په قوت یې ویلې کوي او بیا یې په یو بل ښکلي قالب کې اچوي تر څو د هغه نه یو نقش و نګار والا انسان یا یو بل شکل د تېنه راووځي په هغه شکل باندې ډیزاین شي چې د اهدافو د مقاصدو لپاره پکې خدمت وشي نو دا پنځه ارکان دا باید همزمانه په یو وخت کې ټول رعایت شي معلم هم باید وروزل شي نو موږ په مدارسو کې شاګرد روزل کیږي معلم نه روزل کیږي د شاګرد لپاره اته کاله لس کاله دولس کاله نصاب شته تعلیم شته مکتب مدرسه شته خو د دینی مدرس د روزلو لپاره موږ نه مؤسسه لرو نه نصاب لرو په داسې حال کې چې د مکتب لپاره شته د معلمین یا د تعلیم تربیه فاکولته وي د تعلیم تربیه پوهنتون وي ټول مسایل د تعلیم او تربیه په اړه کاغه سایکولوژیک رواني مسایل دي کاغه علمی مسایل دي کاغه اداري مسایل دي کاغه د ټولنې سره د تړاو او د متقابل تاثیر او تاثر مسایل دي دا ټول په منظم شکل په فاکولتو په نصابونو په کتابونو کې تدریسي خو د دینی مدارسو لپاره د استاد روزنې مؤسسه بيخي نه چت فکر په منې کړی ده نه د دې لپاره یو خاصه موسسه یا نصاب شته ده دا سې نه کوي چې لس کاله دولس کاله ور باندې درس وای چې کله فارغ شي یو دوه کاله دی ور باندې د دینی علم د ور رسولو په اسالیب او طریقو او میتودونو باندې او وسایلو باندې د یو روزل شي دا ډول هغه نشته مثلا معلم په مجال کې موږ مشکل لرو بیا شاګرد په خپل یا طالب چې متعلم ورته وایي د تعلیم په اصطلاح کې دا دویم رکن څه ده دا شاګرد پیژندل پکار دی د دې شاګرد ذهن پیژندل پکار دی د روح او روان تشخیصول پکار دی لکه مخکې چې د حساب سره ما دې باندې تفصیلی خبرو کوله چې شاګرد چې درک نشي ونه پیژندل شي دغه ظرفیت معلوم نکړای شي دغه مشکلات ونه پیژندل شي هغه سره تعامل سخت ده کې دې شي دغه ظرفیت یو کیلو تا ور باندې ورچولې لس کیلو هغه به خو دې خواته تویږي ځکه د عمر په هر مرحله کې د دې شاګرد یا د طالب ځانګړي خصوصیتونه دي تر شپږ کلنۍ پورې د یو ډول ظرفیت لري تر لس کلنۍ دولس کلنۍ پورې بل ډول ظرفیت او استعدادونه لري تر دې پورته بیا تر اتلس کلنۍ پورې بل ډول لري او د دې هرې زمانې د د عمر د هرې زمانې یا د هر زمانی مقطع سره د د فزیکی یا جسمی جوړښت تغییر کوي چې څنګه د د عمر زیاتیږي دغه څه په دکې تغیرات راځي دغه څه په عضلاتو کې تغیر راځي په مغزو کې تغیر راځي په ذهني ظرفیت کې تغیر راځي په تفکر کې په تعمق کې په دې کې تغیر راځي یو شاګرد وړکای شاګرد شپه کلن او کلن چړنې دا خي چې هغه د څلورو دقیقو نه زیات تفکر نشي کولای تر څلورو دقیقو پورې شته ته څه وویلې دی اول سم دویم سم شاګرد ته دی خدر نه اوري تر څلورو دقیقو چې زیات شو نور د دنه لبریزه کیږي خو دی خو ځکه خو د متنونه په مکتبونو کې تاسو ګورئ ډیر مختصر مختصر یو جمله یا دو جمله درس ټول درس به دو جمله یا به درې کرښې یا به څلور کرښې یا به دوه کرښې تاسو متوجه یاست د مکتب کتابونو ته کنه دا داسې نه دي چې داسې به ترتیب عشوائي مزاجي یو چا لیکلي نه د څېړنو تحقیقاتو په نتیجه کې دا معلومه شوه چې د عمر په دغه مقطع کې د دې شاګرد ذهني ظرفیت هم دغمره ده کنه دم کې دا شو تر اتم نه هم سن پورې د کتابونه یو ور ټول پکې را جمع کړی وای ورته راوستلی وای پکې یو ور به کار خلاص شوی یو یو جمله دوه د جملې کتاب ورته جوړ کړی ځکه د ظرفیت اعلان دومره چې څونه عمر پورته کیږي ظرفیت هم دونه ارتقا کوي توسعه پکې پیدا کیږي نو د شاګرد پیژندل د شاګرد ذهني جوړښت د جسمانی جوړښت د شاګرد نفسیات روح او روان درکول د شاګرد محیط ماحول ټولنه درکول د شاګرد کورنۍ وضعیت اقتصادي وضعیت د شیان درکول شاګرد خاري د اطرافي د شاګرد په یو متدین ماحول کې وسیږي په یو لایق یا سیکولر یا بيدینه ماحول کې اوسېږي شاګرد په یو یک نواخته ماحول کې اوسېږي که په یو تعددګرا ماحول کې اوسېږي چې هلته د هر ډول فکر خلق دي هر ډول نظریات دي دا ټول په شاګرد باندې تاثیر کوي نو شکل شاګرد درک نشي ونه پیژندلای شي هغه ته یو څه ورکول یا هغه نه څه جوړول په دې کې هغه موسسه یا تعلیم تعلیمي اداره یا شخص یا جهت پاتې راځي پکې نو باید د شاګرد پیژندنې لپاره کار وشي او په مختلفو مراحلو کې ورته مناسب مواد عرضه شي د شاګرد صفات او شاګرد په ټوله معنا باندې متعلم په ټوله معنا باندې پیژندل دا پکار وي دریم رکن یې چې تعلیمي نصاب دی یا تعلیمي محتوا ده دا ډیر مهم او ډیر ضروری شی ده او د تعلیم په عملی کې تر ټولو مهم او اساسي شی هم همدغه ده ځکه په دې باندې د طالب یا د متعلم فکری ذهنی عقایدی خلقی جوړښت یې په امدې باندې موقوف دی په دې نصاب باندې په دې نصاب کې چې څه دته ویل کېږي د د دینم ده د د سیاست هم ده د د ارزښتونه هم دي، دا د ده لپاره د اولویت ټکي هم دي، دا د ده لپاره هغه څه دي چې دی باید دفاع ورنه وکړي، د هغه لپاره قربانۍ ته حاضر شي، که دا هر ډول شی و، که دا د بېدینۍ شیانو د بېدینۍ نه دی قربانۍ ته حاضرېږي، دفاع ته حاضرېږي او که دا دین و د دین نه دی دفاع ته حاضرېږي. که دا اصلي شیان و اصلي شی ورته د دین په حیث مطرح کېږي او که جعلي شیان نو چا د دین په حیث ورته مطرح کړي پکې واچول ورته په دې نصاب کې بس د ده بیا همغه جعلي شیان دین ګرځېدلی نو نصاب دا ډیر مهم شی دی نصاب وایي چې جوړیږي د خپل سره پنځه مرحله لري دا سې نه چې یو کس د کینې ځان سره د چورت وهي او سې نصاب د جوړ کی یا د یو سلسله کتابونه مرتب کړي په غیر د نصاب نوم کې نه دا نصاب وایي چې جوړیږي دا په څلور پنځو مرحلو باندې تیریږي اوله مرحله دا وي چې دا نصاب زه ولې جوړوم؟ مقصد مې څه شی ده؟ په دې ټولنه کې د ما کمبوتیا دې څه شی ده؟ نیمګړتیا دې څه شی دي؟ ضرورتونه دې څه شي؟ کم شی مې په دې ټولنه کې نشته چې زه دغه لپاره خلک تربیه کوم یا دغه لپاره زه زه استعدادونه او ذهنونه جوړ کوم ورته معنا دا چې په دې ټولنه کې هغه مشکلات یو ور درک کیږي کېدای شي د ما د ټولنې مشکلات د کمونیزم دی وجه نه د ما د ټولنې مشکلات د دیموکراسي او د لیبرالیزم دی وجه نه د سیکولرزم سیکولرزم دی وجه نه د ما د ټولنې مشکلات مثلا د قومګرایي دی وجه نه او ما دلته د منطق شپارس کتاب شروع کړی د ما په ملک باندې د ما په دین باندې د ما په محراب او منبر باندې د ما په مسجد او خانقاه باندې کمونیزم حمله کړې ده د ما ولسونه په لکونو خلک دا سیکولرزم یا بيدینی دوه په غی کرانه نیولي او ما مدرسه کې شپارس کتاب د منطق خلکو ته شروع کړی دي یا مې په مکتب کې ورته مثلا داسې مضمون ورته د حجم په لحاظ ډیر کړی ده چې هغه ته ضرورت کم تر وي او هغه مضمون ته چې د ضرورت زیات ده هغه بيخي یا ورته حجم بيخي لګوي یا په جعلي شکل باندې ورته راوړل شوی وي یا بيخي وینه یا په ډیر کم اهمیت باندې ورته کتل شي هغه اندازه ورته په نصاب کې لګ پرې خودل شي نو اوله به مشکلات سره د کومه ټولنه چې نصاب جوړي اوله به د خپل مجتمع د ټولنې مشکلات به درک کوي بیا د مشکلاتو د درک نه ورسته به د دغه مشکلاتو د حل لپاره دی د نصاب وضع به کوي خو د نصاب وضع به د ضرورتونو په بنیاد باندې کوي چې ضرورت اوس څه شي ته ډیر ده ضرورتونه به تشخیص بیا به د دې ضرورتونو د رفع کولو لپاره دریمه مرحله به ده اول د پیژندګلوي د مشکلاتو یا د مشکلاتو پیژندنه دویمه د تشخیص د ضرورتو دریمه مرحله بیا د وضع د مفرداتو دته اوس څه په کار دي دته زه اوس کم کم مزامین ور واچوم د کې اوس د اخلاق مضمون څو ور واچوم د قران مضمون څو ور واچوم د ریاضي څو ور واچوم د فزیک څو ور واچوم کې د شي یو ملک په دنیا کې بيخي ډیر مترقي وي پیشرفته وي د هغوی فزیک ته ضرورت وي کیمیا ته ضرورت وي طبابت ته ضرورت وي تجارت ته ضرورت وي صنعت ته ضرورت وي دې ته ضرورت وي دینداری په کې تکامل ته رسیدلی خو دنیاوي چارې کمزوري دي ترڅو به بل چاته محتاج وي ترڅو به بل چاته دوی احتیاج سترګې نیولي او په ارڅ کې به بل چا لاس لاندې وي یو د دینی فهم یو د تدین تدین کې افغانان ډیر قوي دي دیني فهم کې به علم کم وي خو تدین یا دین ګرایي په دې کې دومره زورور دي چې حتی هغه چې کافر شوی ولکه کمونستان هغه هم ځان کافر نه ګاڼه کمونستان کافر و دي کې هیڅ شک نشته چې کمونست کافر دي او کمونیزم کفر دی خو افغاني کمونستان ځان مسلمان ګاڼه یعنی دلته په دې وطن کې د تدین د ګرایش او دا څپه او دا قوت یې دونه ډیر ده چې زنديق بشي کافر بشي مرتد بشي خو د خپل ارتداد اعلان به نشي کولای نه زه مسلمان یم ځکه دلته دی به د ټولنې نه تجرید کیږي نو وضع د مفرداتو کې بیا کتل کېږي چې قران څنګه ورته راوړم حدیث څنګه ورته راوړم دنیوي علوم څنګه ورته راوړم تاریخ او سیرت اجتماعي علوم دا څنګه ورته راوړم دا درېمه مرحله وي څلورمه مرحله بیا په دې کې رعایت د تناسب د مفرداتو ترمنځ وي ډېر ورته کم کم لږ ورته کم کم د ما به کېدای شي ضرورت دی ته وي چې ولس مې د مکتب خلک مې د مدرسې خلک مې د محراب او د مسجد خلک مې د خانقاه خلک مې ولس مخاطب کړی شي د دبه خطابې ته ضرورت وي د دبه کتاب او ژورنالیزم او اخبار او مجلې او د خلکو د مخاطبولو عصري وسایلو ته ضرورت وي خو ما به الته ورته صرف نحو شروع کړی وي یا به ورته د ابو زید سروجی قصې شروع کړي خبه مقامات حریری وای ورنه فارغ بشي خو بیا په ټول عمر کې یو مقاله په پښتو کې په خپل ژبه نشي لیکلای نه به د خپل ژبې املاز دی نه به معاصره لیکوالي زده وي نه به د معاصره لیکوالۍ فنون او انواع زده وي نه به د خپل ټولنې د سایکولوژي نه یا د نفسیاتو نه خبر وي نه به ټولنې ته د راوارد شو یا د راصادر شو جاهلیتونو او فتنو او فکري انحرافاتو د دین خبر وي بس یوازې دی به په سر کې به مثلا خه متخصص وي اته کال نه کال لس کال به د صرف متخصص راوتل په داسې حال کې چې د ما اولس بلدنه صرف نه غواړي د ما اولس بلدنه په پښتو کې د دین خبره غواړي په پښتو کې به د عاجز وي معنی دی ویلي ځکه د موږ تاسو په ټول دیني نصاب کې یو پښتو کتاب نشته یو د لیکوالۍ کتاب نشته یو د معاصر شعر او شاعرۍ کتاب نشته یو د اجتماعیاتو کتاب نشته یو د تاریخ کتاب نشته نه د اسلامي تاریخ نه د افغاني تاریخ نو د تناسب رعایت دا به پکې بل مرحله ده چې دا تناسب پکې رعایت شي کم ډیر دی پکار دی کم لګ پکار دی منګه د منطق 14 کړی دی ورته د صرف هم اته کتابونه کړي د نحو هم اته کتابونه کړي لکه مخکې چې تاسو خدمت کې معاذ کړ رب العالمین چې د کوم کار لپاره ټول انبیا را لېږلي چې دعوت الی الله ده د دعوت الی الله په باره کې یو کتاب نه لرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې کتاب نشته د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په باره کې مون کتاب نه لرو مثال د عمر رضی الله په باره کې کتاب نه لرو د علي رضی الله په باره کې نه لرو د عثمان رضی الله عنه په باره کې نه لرو د یو صحابي په باره کې موږ یو کتاب په خپل ټول دینی نصاب کې نه لرو د ائمه رحمت الله علیهم په باره کې نه لرو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې موږ یو کتاب په خپل نصاب کې نه لرو د امام شافعي د امام احمد د امام مالک د نور ائمه رحمهم الله په مذاهب کې دیننه چې څونه علما د امت مشاهیر د امت صالحین د امت فاتحین چې زمکه فتح کړي دولتونه نظامونه اقامه کړي د کفر مخنیوي کړي ملتونه راویخ کړي د هغه د شخصیتونو په اړه کې یو کتاب څه چې یو مضمون نه لرو په خپل نصاب کې نو ګوري دلته موږ د صرف نحوی ته دونه زور ورکړی یا منطق ته دونه زور ورکړی چې له مطلوب حجم هم زیات دي دا نه چې دا شیان نه مطلوب دي په کار دي دا شیان دی ویل شي په خپل تناسب باندې خو دلته د ما ولس قوم دین عقیده مسجد محراب مکتب پوهنتون نظام نسل ځوان زوړ پیغل علک انجلی دا ټول دی بل چا دی فرهنګي دینی اخلاقی تمدنی يرغل سره مخ دي دغه په مقابل کې د ما په نصاب کې هیڅ نشته د معاصر کفر د اشکال او انواع په باره کې د ما په نصاب کې څه نشته د کمونیزم په باره کې د ما په نصاب کې څه نشته چې دا کفر ده که اسلام که کفر دی تکفیر دی لای دي شي د لیبرالیزم په باره کې نشته همدارنګه د دیموکراسي په باره کې نشته د هیومنیزم په باره کې نشته د نشنلیزم په باره کې نشته د وضعي قوانینو په باره کې نشته د صلیبي جګړو په باره کې نشته د دې روان صلیبي جنگ په باره کې چې په لکونو انسانان پکې اخته دي لتاړ دي او لکونو خورونه پکې ونړې د وسوځې د زندانونو په ځوانانو باندې ډک شو د دې ټول قضیه په باره کې موږ یو کتاب څه چې یو مضمون په رسمي ډول نه تدریسو نه امتحان ته نه اخلو نو دا د تناسب عدم رعایت دی اولویات ته مهمو مفردات ته د نه توجه یو شکل دی دا نتیجه به دا راوځي چې یو نسل به مکتب وای مدرسه به وای فارغ بشي خو د واقعیتونو سره به د تعامل ورتیا ورکې نه وي او شیان به علی غیر مسمیاتها تسمیه کوي په دې معنی د شیان ته به داسې نمونه ږدي چې دی په خبر نه ده په باندې شیان به علی غیر حقیقتها پیژني وجه دا ده چې دته چا اور خودلې نه دي کنه نو دغه څلورمه مرحله بیا د رعایت د تناسب د مفردات ترمنځ او پنځمه مرحله بیا د دغه نصاب د تدریسولو لپاره د تخریج معلم یا د تربیه معلم یا د دار المعلم رامنځته کول دي چې معلم تربیه شي معلم د خلکو ته دغه جوړ شوی نصاب په خو طریقه په خو کیفیت باندې تدریس کی او عرض کی ورته نو د پنځه مرحله بیا په نصاب باندې یا محتوای تعلیم باندې دي همدارنګه طرق تدریس هم مختلفه طریقې دي موږ خو یوازې دغه یو طریقه په کار اچول چې استاد کتاب شرح کوي او شاګرد ورته غږ نیولای په داسې حال کې د تدریس لپاره نن سبا په دنیا کې په مدارس او پوهنتونونو یا مکاتب او یا تعلیمي درسګاو کې چې کومې مروجه طریقې تر څلويختو پورې طریقې دي دغه کې مثلا دغه د موږ تاسو د کتاب د متن او د شرح طریقه ده چې متن وایو بیا شرح کوي استاد په دې کې د محاضرې طریقه ده د لیکچر چې استاد په یو موضوع کې ډیر کتابونه وګوري مثلا دینی موضوع د تیمم موضوع به فرض کوم وته د تیمم په موضوع کې استاد هم خلاصه پکې وګوري هم شروط صلات پکې وګوري هم قدوری پکې وګوري هم کنز پکې وګوري منیه پکې وګوري هم مختصر پکې وګوري هم بیا مستخلص پکې وګوري هم شرح القایه پکې وګوري هم هدایت پکې وګوري هم مثلا بیا د کسانی کتاب بدای صنایع پکې وګوري فتح القدیر پکې وګوري د دې ټولو نه عمده عمده معلومات چې د تیمم تعریف ده د تیمم معنا ده د تیمم ارکان دي د تیمم ما یصح به تیمم او ما لا یصح به تیمم دا خبرې دي د تیمم په باره کې د علما او نظریات آرا دي د دلایل ترجیح دا ټول شیان د کتلی خو په تعمق باندې تفصیل باندې سبا راشي په ځای دې چې چاته د یو کتاب یو متن تدریس کی تخته تخته مخ ته ودرېږي دا ټول خپل کلاس ته د قیامون دا ټول بحث مکمل دی ورته زبانی شرح کی تعریف ورته وایي معنی ورته وایي بیا د علماو آرا پکې وایي دلایل ور باندې وایي د علماو بیا تمنځ د ترجیح او د اختلاف مسایل دي دا ورته پکې وایي عملی شکل ورته اجرا کی نور بیا ورته وایي چې اوس تاسو خپل فلاني فلاني کتابونو ته ورشئ د پوهنتونونو کې اکثره دا طریقه وي او پخوا هم همدا طریقه په علماو کې او طالب بیا څه چل کوي چې دا لیکچر چې دا اورېدل یا د محاضره اورېدل دي د چې کله به کتابخانه ته ورشي چې د هر کتاب به راوباسي دته د ښکار لکه د چې ویلې وي ځکه دا ټول شیان د پرون د استاد نه اورېدلې نو بیا کنزم د سره آشنای خصوصا په دغه باب کې چې دا د ویل منیم ور سره آشنای او خلاصم ور سره آشنای او قدوری ور سره آشنای فتح القدیر دا ټول ځکه دا ټول خبرې ور الته اوریدل سبات بیا انداز مثلا د طهارت یو بل موضوع د مسح موضوع یا بل نو دا یو طریقه یا د ډیسکشن یا د مطالعه یو بل طریقه یا د ګروپینګ په ګروپي شکل په موضوعاتو باندې کار کول د سوالو د جواب طریقې عملی تجربه بیا د مختلفو علومو لپاره مختلفې طریقې وي په کومه طریقه چې مثلا ریاضي تدریس کیږي په دې کې ریشه تاریخ تدریس نشي په کومه طریقه چې تاریخ تدریس کیږي په دې باندې ساينس او تجارب دا باید تدریس نشي د هر لپاره بیره طریقه وي نو طرق تدریس دا بل رکن د تعلیم څلورم رکن او پنځم بیا تعلیمي ماحول تعلیمي ماحول به عبارت دی له ادارې نه له لوایح نه له ضوابط نه له هغه محیط ما حول نه له کوټې او له سرای او له منطقې نه چې هغه پکې وسیږي ځکه د ارڅ خپل ایحاءات خپل تاثیرات لري مثلا که مسجد په مکتب کې مسجد وو په مکتب کې د اوداسه ځای وو طبیعي چې په زرو کسانو کې سل خو به اودس وکړي او درکاته نفل خو به وکړي په لیلیه چې وه او په لیلیه کې مسجد و امام و طبیعي چې خلکو کې به تدین راځي خو کله سره مسجد نه وي او د اوداسه ځای نه وي نو خلک وایي دا خو د کولو شی نه ده کوی خو دا دونه شیانې چې راته کړي دي صنف جوړ کړی مکتب جوړ کړی تخته جوړ کړی دروازې جوړ کړی تشناوي جوړ کړی د سپورت میدان جوړ کړی خو دا به نه جوړ کړی نو خو دا په ژوند کې مهم شی نه ده نو باید زه ورته وخت ورنه کړم او مهم شي نور ماته معرفي شي وي اما غوي چې د خپل د محیط د ته یو درس ورکه د څه شي د تدین د پریخودلو یا اوس مسجد شته ملام پکې شته د یو داسې لپاره هم خو پاک پاکیزه ځایونه جوړ دي نو د خپل د محیط وسدته د تدین تلقین ورکوي ورته دغه ځای به دا وکړي اندر الته چې د خلکو کم نفسیات دي یا د خلکو نظریات او اخلاق دي یا د خلکو لباس او یو فیشن ده یو موډ ده یا یو ډول یونیفارم ده دا په خپل په انسان باندې تاثیر اچي مثلا که طالب یا شاګرد دا په پاک ستره په وطني مسلمانۍ جامو کې راغی او ښه ګلالي خولې په سر وته کسبینه نو کدی ساينس وای کدی ډاکټري وای کدی تعلیم تربیه وای کدی تجارت وای کدی هر شی وایي خو د چې د خپل شکل او صورت ته ګوري وي چې دا خو د ما د هویت ترجمانی ده زه خو مسلمان یم دا د ما د مسلمانۍ شکل ده او په دې باندې زه باید التزام ولرم په دې فخر وکوم او د دې چې څه غوښتنې ځکه دا د صالحینو لباس ده دا چې ما لباس پینه غوسته خولې مې سپینه ده او ګیره مې پریخي نو د ما شباهت راغی د صالحینو سره نو زه باید د صلاح تلاش کې شم خو که په دمن دا لازم شوی چې ته په پتلونه غوندي او د لوڅو مټو کمیس به غوندي سر به د لوڅ وي او نیکټای به په غاړه کې د چې یو ورځ ځان د سه برابر کړ دوه ورځې ځان ته وکړ درې ورځې په څلورم ورځ ځان ته سم انګريز ښکاري نو چې ما د انګريز خو فرق نشته نو چې فرق مې نشته چې انګريز څه روا دي ما ته به مغه روای انګريز څه کوي زم باید وکوم انګريز په څه ښه غنل کېږي زم باید ونه خو غنل شمه نو دا لباس څه چل وکاوه د ده په نفسیاتو د ده په روح روان باندې تاثیر پرېښوده او د ده شخصیت تشکیل کړ د شخصیت په جوړونه کې د لباس خپل رول ادا کړ نو که لباس ده که صنف و مکتب و دیوال و چمن و مسجد و نور مرافق دی تعلیم اداری دی که لوایح و ضوابط دی که اداره و مدیر ده دا ټول شیان بیا تعلیمي ماحول یا ایجوکیشنل انوایرمنټ ورته وایي دا دغه شی دی اوس که دغه پنځه واړه یو چا خپل ولرل معلم خپل شاګرد خپل نصاب خپل طرق تدریس معاصر خپل او همدارنګه تعلیمي محیط دا خپل طبیعي ده چې د دې ملت فارغان به که ډاکټر کېږي مسلمان به که انجینر کېږي مسلمان به که هر څه کېږي خو که دا پردي شو د مولا زوی بم پکې پردای راوځي د حاجی صاحب زوی بم پکې پردای راوځي د پیر صاحب زوی بم پکې پردای راوځي پلار به پیر وي زوی به کمونیست شي زوی به دیموکرات شي زوی به لیبرال شي زوی به سیکولر شي زوی به یو بل څوک شي وجد شه ده چې د په داسې یو قالب کې واچو چې هغه قالب دی د خپل ځان مطابق ډیزاین کړ دوباره د خپل ځان مطابق جوړ کړ هغه نقش و نگاری په دې کې چاپ چې په هغه قالب کې جوړ ول مخ کې نه نو د تعلیم ارکان د چې درک نشي او د تعلیم او تربیه مسؤلینو او عملیه ته ورونه پیژندل شي کېدای شي موږ په ډیر کم شي قانع شو او ډیر کم شي ته تعلیم او تربیه وایو کېدای شي د یو مکتب جوړولو ته د یو نصاب تطبیقولو ته کېدای شي د یو مدرسې چلولو ته بس همدې ته تعلیم تربیه وایو په داسې حال کې چې تعلیم تربیه د یو مملکت تقریبا د نیمایي نفوس د کنټرولولو سمبالولو او د پاللو نوم دی په دې معنی اوس موږ تاسو افغانستان فرض کړو په افغانستان کې 10 میلیونه شاوخوا ته خلک دي د 10 میلیونو په شاوخوا د دې 10 میلیونو په شاوخوا کې یو لس میلیونه یې د تعلیم او تربیه کې یا په پوهنتون کې یا په لیسو کې دي یا په مدارسو کې دي یا په ابتدایي مکاتبو کې دي یولس میلیون انسانان دا د 10 میلیونو نه تقریبا نیمایي دي نیمایي نفوس د افغانستان د تعلیم تربیه پورې مربوط دی اوس د دغه یولس میلیونو انسانانو لپاره توجه کول، د دوی پالل، د دوی ضرورتونه پوره کول، د دوی لارښوونه کول، دوی ته نصاب او اداره جوړول یا د موجوده وسایطو او وسایلو نه ورته یو مناسب او سازګار ماحول برابرول او د دوی لپاره تعلیمي مفردات، تعلیمي عقیده او نظریه دا جوړول، اهداف ورته ټاکل دا لوی کار دی، دې ته باید په سپکه ونه کتل شي. دا نه چې بس پنځه شپږ مدرسې مې زه میاش کې پیتاویږم راتویږم دا نور تعلیم او تربیه شو دا یو لس میلیون انسانان د نور چاته خوشی کړی دي دا کتار خپل کړ دا سبا د تاس کړ دي کتاب پرې خو د بل چاس کړ دي دا د بل چاس کړ دي کمونیزم د موږ بچان را نه پر دي کړ به د موږ خلاف وجنګول امریکایانو د موږ بچان را نه پر دي کړ خپل مزاج وروزل خپل اهداف او مقاصد وروزل د موږ په خلاف ودرول نو د تعلیم او تربیه په باره کې د تعلیم او تربیه د ارکانو پیژندل یو صحیح درک کول او صحیح استعمال دا بل مهمه نقطه ده تاسو خدمت کې مارز کړه تر دې وروسته بل نقطه چې ما مخکې په اجمال باندې تاسو خدمت کې عرض کړه چې تعلیم او تربیه دا دوه بیل شیان دي بیل عملیه دي تعلیم دا د دې د جذب ځای هم بیل د په مغزو کې قرار نیسي او حاصل د دې په عقل کې راوځي تعقل کې یو سړی علم حاصل کی عقل زیات شي معلومات زیات شي فارمولې وو پیژني وسایل وو پیژني د ژوند لارې چارې زده کی معلومات زیات شي عقل هوښیار انسان شي هر څه ته چې ګوري دغه ماهیت کیفیت دا پیژنې چې دا څه شی ده عاقل شي خو صلاح او فساد دا په علم پورې مربوط نه دی ډیر دا په تربیه پورې مربوط دی د تربیه بیا ځای د جذب چیرته هغه روح ته تعلیم په مغزو کې راځي او تربیه په روح کې راځي او تمثيل بیا په سلوک کې راځي په اخلاق او په تعامل کې راځي تعلیم په مغزو کې راځي په عقل کې ښکاری عاقلانه تصرفاتو کې ښکاری تربیه په روح کې راځي او په سلوکیاتو کې ښکاری یو سړی به بسواد وي خو نیک سړی به یو سړی به نهایت باسواد او ښه عاقل سړی خو ابلیس به ګرځېدلی شیطان محض به پروفیسور به یې په اسلام کې به دکتورا اخیستي خو دی به د انګريز ملګری دی به د کافر ملګری دی پروفیسور به بی دینه به شریعت نه مفارق شوی خو هغه شرعیات به د بس شریعت نه به ځان فارق کړ د شرعیات په ځای به شریعت تمثیلي نو لکه څنګه چې د تعلیم د مجال لپاره وسایل دي اندارنګه بیا د تربیه لپاره هم دي چې هغه وخت په وخت روزنه ده نصایح دي ښه الګو نمونه دی هغه مخته درول دي چې ورته وګوري هغه نو دی متاثر شي مجالس دي وسره د تربیوي نصاب د بیل چې پکې د قران برخه وي پکې د حدیث برخه وي پکې د قصص او د صالحینو برخه وي پکې ایام الله برخی الله له ولسونو ملتونو سره څه کړی دي ان دی انبیا او اقوام سره څه کړی چې چا منل څه ور سره کړی چې نه د منل څه ور سره کړی دا ایام الله چې موږ تاسو په تفسیر کې قران کې چې لرو کنه چې امتونو سره څه شوی دي دا د دې تاثیر راځي په روح باندې او بیا تمثيل کیږي اثر ښکاری ده په سلوک او په اخلاق او په تعامل کې پدې د موږ مشکل دا چې موږ په ټول نصاب کې نه په مکتبي نصاب کې او نه متاسفانه په مدرسې نصاب کې موږ د تربیه لپاره کتاب نه لرو د تعلیم لپاره به کتابونه لرو د نحو لپاره لرو د صرف لپاره لرو د منطق لپاره لرو حتی د تفسیر او د حدیث لپاره به ولرو که څه هم سرسری پیتیریږو خو د تربیه لپاره موږ کتاب نه لرو یعنی د یو کتاب چې هغه د اخلاق لپاره لیکل شوی د تزکیه لپاره لیکل شوی د شفافیت روح د راتلو په مقصد لیکل شوی د صالحینو قصې دي د انبیاء علیهم السلام قصې دي پکې د زهد او د تقوا قصې دي پکې د سلوک د سمول او د استقامت او د عدم استقامت قصې یا معلومات دي پکې لارښوونې دي پکې داسې یو کتاب موږ په یو درجه کې نه لرو دا خو لا څه کوي چې په هر درجه کې یو کتاب دی دی ولرو تر څو چې طالب فارغيږي د بیا یو د تربیه یو کتاب هم ورسره ویلی یا د تربیه د کتاب یو برخه ورسره ویلی وي د تربیه د کتاب یو برخه ورسره ویلی وي تر څو چې د فارغيږي مکه د ابو الحسن علي ندوي رحمت الله علیه کتاب دی نامه دی کاروان دعوت او عزیمت اردو کې یو کتاب دی او جلدونو کې دی هغه د امت دغه تربیوي اړخ په دې کې چې کوم قهرمانان یا په دې کې چې کوم وتلي شخصیتونه تیر شي یا د امت تربیوي روحي معنوي تاریخ یې پکې رانغاړلی دی رانغښتی دی ورته دغه سی یو کتاب چې مثلا موږ ترجمه کې ولرو په هر درجه کې چې کله واتو درجو نو ورسته څوک فارغي نو کم تر کم واته کتابونه به ویلي په سلوک او تربیه کې او ډېر لوی لوی عظیم شخصیتونه چې په نړۍ باندې او مسلمانانو باندې احسانات دي دی هغه دی هغه نمونه اخلاق کردار سلوکیات عقاید دی هغه شکل مظهر د هغوی د ژوند اسلوب او طریقه دا به ویلي د کې به چاپ شوی په خپل ور کې راغلی دا شی یو بل نقطه ده چې د تعلیم او تربیه په مجال کې باید موږ ورته متوجي اوسو چې تعلیم بیل عملیه ده تربیه بیل عملیه ده د یو لپاره بیل بیل وسایل دی غل عقل سره کار دی د روح سره کار دی هغه ته انسان معلومات او فرمولونه عقل حوادث او د حوادثو په اړه باندې علم دا زیاتوي خدا د انسان روح سیقل کوي دا په انسان کې صلاح راوړي دا په انسان کې فطرت پالي هغه فطرت چې باید مسخه نشي باید خراب نشي هغه فطرت چې الله انسانان ور باندې پیدا کړی دي فطرت الله التي فطر الناس عليها دا باید وپالل شي ورته نو دا په تربیه باندې کیږي د تربیه د جانب لپاره هم همدغه ډول حسابونه علما او په نخښه کړي وخت په وخت لیکل شوی دي او د هر زمانه لپاره شته حتی د دې زمانه لپاره شته دی ډیر ښه کتاب دی ډیر ښه ګلالی کتاب دی په دې مختلفو حلقاتو کې د اسلامي مملکتونو کې مختلف ژبو ترجمه شوی دی د لبنان دی او عالم دی دکتور فتحي یکن په نامه باندې عالم تیر شوی او فات شوی الله دې وبنه ورحمي دغه کتاب دی نومې ده ماذا يعني انتمائي للاسلام مسلماني مې په څه معنا به فصول او ابواب د کتاب داسې دي چې د عقیده په حیث د ماته مسؤلیتونه او التزامات د اخلاق په مجال کې د ماته التزامات او څه مکلفیتونه دي د ټولنې په مجال کې د انسانانو سره د تعامل په مجال کې د ما څه مکلفیتونه او التزامات دي دا شیان دا ټول هغه ابواب دی کېږي هغه بهترین کتاب دی کړی یو یو فصل یو یو صنف کې مقرر شي یو یو تعلیمي کال کې چې څنګه فارمولې زده کوي معلومات زده کوي تاریخ زده کوي ساينس زده کوي فقهي مسائل او يجوز لا يجوز د کوي دغه څه به ورسره په دې کې د استقامت د صبر د اخلاص د تقوا د صداقت د عفت د ترفع عن سفاسف الامور د بې ځای بدو کارونو نه ځان لوړ غنولو دا خوې دا به مخکې راشي ورکه راو به پالل شي نو بیا په واقعي معنا باندې یو عالم عالم دی او طالب به بیا په واقعي معنا باندې عالم کیږي نو د سلوک خبره دا یا د تربیه خبره دا ډیره مهمه ده دا مې خدمت کې عرض کوله درته اوس بل خبره دا د ورونو چې منګه او تاسو په دې خپل موجوده وضعیت کې څه کولای شو دا سال کې چې وطن رانه اشغال شوی او الحمدلله اوس په دې وطن ډېرې برخې بېرته مجاهدینو ته په لاس ورغلي دي ولسونه موږ ته راپاتې مکتبونه موږ ته راپاتې مساجد موږ ته راپاتې خانقاوې موږ ته راپاتې حتی په ښارونو او بازارونو په ډېرو ځایونو کې موږ ته راپاتې دلته به اوس د موږ تاسې نقش او رول د تعلیم په مجال کې باید تقویه شي دلته به اوس دغه تقویه او هغه کې نو اوری راوستل دا به کې ضروری وي اوس به هغه بهانه نه وي چې مکتب د بل چا د بل چا اداره دور باندې د بل چا تسلط د ما رسیدګي ورته نشته د نو زه څه وکم اوس مکتب هم تاسو در پاتې ده ولس هم تاسو در پاتې ده اداره هم تاسو در پاتې ده نصاب هم تاسو در پاتې ده دا به اوس یا پالو یا به خوشی کوو که یې پالو نو په څه به یې پالو عقیده به څه ورکوو اخلاق به څه ورکوو نظریه او سیاست او پالیسی به څه ورکوو ورته ارزښتونه به کم ورته ټاکو مقاصد به څه شي د دونه به څه جوړو د دونه به څه جوړو په کومه روحیه ولاړ انسان به تنه جوړو دا شیانو باندې غور کول پکار دي د دې لپاره وسایل او د دې لپاره نصاب او کتاب او مفاهیم ایجادول او هغه بیا خبرول تدریسول دا او یا به داسې وي چې د مکتبونو پرېدو چې مکتبونه پرېدو منګه هم پرېدو او هغه ځای کې چې دښمن و هغه مکتب په خپل خوخه د خپل مقاصد لپاره یار کړی و هغه هم لاړ نو د خلک به پاتې کیږي په یو خالیګار او د وخت په تیریدلو به چې مکتب نه امتحان نه کورنۍ وظیفه نه معلم نه مسؤلیت نه لیکل نه لوستل نه مطالعه نه دغه په زرګونو په لکونو ځوانان دا به وزګار پاتې کیږي چې وزګار پاتې کیږي دا به بیا مختلفو لارو ته مخه کوي یو برخه به دوی زی اروپا ته وای دا دا وطن د گزارې نه ده بس زه نور زم بل څه ته تعلیم کوم بل څه ته درس وایم زی به اروپا ته یا به همسایه ملکونو ته زی لغه خو به خپردي نظریات بیا ځان سره راوړي او راتګ به یقیني وي ځکه ته کور ده پلار ده وطن ده باغ او بستان ده چایدا دې ده ولس یې ده د دې ځنه خو هغه نه پرې کی بیرته برازي خو پر دې نظریات به دا ور بیا لزان سره یو برخه بیا بشرګان په مزدوري پسې ځي چې یار تعلیم نشته درس مکتب نشته چیرته به مزدوري وکم یا د سمندرونو مایان وخوري یا چې د پردوی وطنو ته لاړ شال د بچر سو پودر واوړي یا په تنفروشي باندې واوړي یا په نورو رزالتونو کې اخته شي یو برخه به دلته په وطن کې غلا و باندې په شکاونو باندې په دې شیانو باندې اخته کی یو برخه بیا په نشو ته مخه کوي نشو ته څوک چرس وي څوک پودر وي څوک نسوار وي څوک سیګریټ وي څوک مختلف نور نشي کوي او باندونه به جوړي په دې کې به د خپل ځواني یو ډول تبارز کوي چې دا د ځوان ځکه د مرحله کې خودت ار کار کار کوي او شیطان ورته بد کارونه خایسته کی زین لهم الشیطان اعمالهم یو برخه بیا داسې شي چې د هغوی نه بیا نورې بلاوې جوړې شي دا بازۍ نه دي بازان څوک به بچه باز شي څوک به قمار باز شي څوک به زنکه باز شي څوک به سګ باز شي څوک به بودنه باز شي څوک به مرغ باز شي څوک به بل شي باز شي دې شیانو ته به موږ بازان به تی جوړیږي او عامل به یې منګ یو ځکه چې موږ مکتب ورته بند کړی کنه ځکه ما مکتب بند کړی یا به مو مکتب بند کړی یا به موږ د بند مکتب د خلاصولو لپاره همت نه کړی موږ مکتب بند کړی په دې معنی نه چې موږ له مکتب سره وران یو بلکې موږ هغه عوامل نه دي مهیا کړي ورته چې مکتب الته چالان شي وچلیږي په مخ لاړ شي ملامت به ځکه موږ چې تسلط اوس د دې سیمه د موږ په لاس کې دی چې وخت تسلط د موږ په لاس کې ده نو دلته باید د مکتبونو د پاللو د سمبالولو د دوی لپاره موږ عملی نوي اقدامات ولرو دا نوي اقدامات داسې د کلیاتو په شکل باندې چې د تاسو خدمت کې څو ټکي عرض کوم هغه ده اوله خبره ده چې موږ تاسو باید د اهداف او تعین د دې مرحله لپاره ولرو چې څو دا ولس را پاتې شو مکتب را پاتې شو ځوانان را پاتې شو په میلیونونو انسانان د موږ په ساحه کې اوس ژوند کوي دوی نه څه جوړ کړو اهداف هم څه شي د دوی نه ښه انسانان جوړ کړو د دوی نه مجاهدین جوړ کړو د دوی نه انجنیران ډاکتران جوړ کړو د دوی نه څه ډول خلک جوړ کړه د اهداف او تعین مخکې له مخکې نه ورته وشي چې د اهداف او تعین وشي نو نصاب به بیا تانه غوښتل کېږي چې ما اهداف ته د رسیدو لپاره نصاب وضع کړي خو دا چې د اهدافو تعین د تا نه وي مثلا کېدای شي موږ دې ته ضرورت ولرو چې موږ د هم تعلیم او تربیه او مکتب او پانتون په مخ بوزو هم د امدغه ځوانان د تعلیمي جریان سره سره په جهادي روحي باندې سمبال کو ځکه ته وطن دې اشغال لاندې دی متوجه یاستئ کنه یعنی د جهادي صف د تداوم لپاره د جهادي حرکت د تداوم لپاره امدغه تعلیمي ځوانان دوی ته کم تر کم که ټوپک په لاس نه ورکو د دې په خاطر چې قلم هم په لاس ورکړی یم کتاب په لاس ورکړی کم تر کم ذهن خو فکر خو باید برابر کو ورته چې که یو ورځ د باندې غږ کیږي چې دای په ذهني لحاظ نفسیاتي لحاظ ورته تیار وي او په دې خاطر ورته تیار وي چې دا د مال دین نه دفاع ده دا د مال وطن نه دفاع ده دا د مال ارزښتونو نه دفاع ده دا د مال معنویت نه دفاع ده دا د مال ناموس نه خور مور نه له ننګ نه مې دفاع ده زه باید ورته تیار یم اوس دغه مفاهیم که تا په نصاب کې شامل کړ دته دې ورکړ نو د سبا د مستقبلي اهدافو لپاره دی تا تیار کړی ده او که دا دې نه ورکړي نو دی خو بیا ټول ورځ سریالونو سره تا خوشې کړی دی خو دې بیا فیسبوک سره خوشې کړی دی خو دې بیا سندرو سره او ډرامو سره خوشې کړی دی خو بیا تا د اهدافو لپاره نه دی عیار آماده دا خو بیا د بل چا د اهدافو لپاره عیار او آماده دی نو اول هدف به دا وي په هر ولایت کې په ټول افغانستان کې یا په هر ولایت کې د تعلیم او تربیې د مسؤل چې زه باید په دې ولایت کې د خپل ځوانانو نه څه جوړ کړم بیا د دغه څه جوړولو لپاره اوس کم داسې ممد عوامل دي کتابونه دي نصاب ده طریقې دي چې د ما دغه ځوانان هغه هدف ته رسوي هغه کې د شي کتاب وي هغه کې د شي سیمینار وي هغه کې د شي حلقه وي هغه کې د شي نصاب وي هغه کې د شي کوم معلم وي هغه کې د شي اداره وي هغه کې د شي قانون وي او قانون صادر کړي چې نور به دا چل کی بیا د قانون مخالفت څوک نه کوي مثلا چې ته د قانون صادر ک چې دغه ډول یونیفارم به یا دغه ډول لباس وي نو دا لباس په خپل نو خپل تاثیرات لري مخکې تاسو خدمت کوي ورته چې څوک وایي چې مثلا قانون صادر شو چې ګیره بنونه څوک نه خري او په افغاني جامو کې وي او سرلوسه به څوک نه ګرځي نور دی وای هر څوک د خپل مکتب وای انجنیر د انجنیری وي ډاکټر د ډاکټري وای ساينس دی وي بیولوژي دی وي فزیک دی وي کیمیا دی وي هندسه دی وي ټول مطلوب دنیوي علوم دا دی وي رسم دی وي دا ټول شیان دی وي پکې خو لباس به دغه ډول وي لباس په دغه ډول هغه چې خپل لباس ته ګوري میاشت دوه ورسته چې ګوري ماشاءالله ځان سم طالب ورته ښکاري د مدرسې ځکه ګیره وده کوي تکه تورې ګیره ګلالي مخ باندې راځي پګړې یا په پول یا خپل دای په سر خپل جامې خې درنې محترمې اغوستي خپل ولس په غیږ کې وسی خپل نصاب وای زی راځي ولې به ځان ورته محترم نه ښکاري ولې به چې بیرون نه د قانون لوجه د اصلاح شو ځان کې دننه اصلاح ولې نه راولي دا بیرونی اصلاح د سرایت کې دننه پزړه کې چاپ کیږي روح روان کې راځي نو کې دې هغه قانون وي کې دې هغه حلقه وي کې دې هغه سیمینار وي دغه ممد وسایل ته یادونه اهداف به تعینوي اول دا مې اهداف دي دي اهداف لپاره اوس کوم وسایل ما رسي دا به بیا تاسو دغه وسایل خپل یا دغه کارونه خپل دا به بیا تقسیم بندي کې د دې لپاره به تقسیم اوقات جوړ کړي تقسیم اوقات په دې معنی باندې چې د ما تعلیمي کال دی مثلا نه میاشتې او درې میاشتې مې د رخصتۍ دي د دې نه میاشتو لپاره زه کومې برنامې کېدم او د دې درې میاشتو لپاره بیا کمی کېږم په دې خپل ولایت مکتب خو شته شاګرد شته په نصاب کې کوم تغییر تبدیلی ورته راولم په کال کې سیمینارونه څومره وکوم حلقې څومره وکوم غونډې څومره وکوم مکاتب وته ورشم د ادارو سره کینم د معلمینو استادانو سره کینم شاګردانو سره کینم مسابقې څونه اجرا کوم د الکانو ترمنځ کاغه ادبي مسابقې دي کاغه د حفظ د قران د سوراتونو د حفظ مسابقې دي یا احادیث او مسابقې دي مثلا چا سل حدیث یاد کړ دونه جایزه ده چا لس حدیث یاد کړ دونه جایزه ده چا سیرت فلانه کتاب خلاصه کوي یا په ټول ولایت کې وایم چې کچا په دغه موضوع کې فلانه کتاب ترجمه کړ یا فلانی فلانی کتابونه چې ترجمه کړ تشویقي جایزه ورته وټاکم خپل تقسیم اوقات ولې کار لپاره وټاکي هغه په دې بنیاد چې د ټول کال لپاره مې دا کار د درې میاشتو لپاره مې دا کار د دوه میاشتو لپاره مې دا کار د یوې هفتې لپاره مې دا کار د هرې ورځې مې دا کار نو بیا به مغه تقسیم اوقات ته خپل راهنمایي کوي روزمره کار دی دا دا شی دی د ټولې هفتې کار دی مثلا د ټولې هفتې کار دی کې د شته چې په ځای کې ته استادان راټول کې او مجلس ور سره ولري یا څو بهترین شاګردان راټول کې او حلقه ور سره ولري د میاشتې هغه د داوی چې کې د شي سیمینار ولري د استادانو سره کې د شي الکانو ترمنځ یو مسابقه ولري یو ادبي محفل ولري یو مشاعره ولري ګوري مشاعره ولګي دینی جهادي ادب دا ورته یو مجال جوړ کړي ځوانان په باندې راټول کړي د دریو میاشتو لپاره ته مثلا کله شي یو ټورنمنت ولري ورته مسابقه ولري هم ورته د دین موعظه ورکړي او هم د هدفمندۍ په خاطر باندې ته دینی سپورت ورته ورکړي چې د دین لپاره دی خدمت پی وکړي یو خدای هغه نه بيخي له ولعب جوړ کړي د سپورتونو یو دا چې په دې سره میاشتو کې ته یو مناسبت داسې جوړ کړي چې ځوانان پکې خپل د ځوانۍ رونق وښیي پکې خپل مټو بازو پکې وښیي وپالي خپل زور وښیي خپل عواطف او احساسات پکې ظاهره کړي دا د تا ډېر کېدای شي د دوه درې میاشتو هغه د یو فصل یا د دریو میاشتو لپاره کېدای شي معلمینو یو اجتماع وي کېدای شي معلمینو یو جلسه وي کېدای شي یو مشاورتي مجلس وي چې هر څه وي دا هغه کارونه به ته خپل تقسیم کې کې به نه ورته دوه ورځې پنځه ورځې لس ورځې په مشوره باندې د خپل ملګرو سره د تعلیمي مسؤلینو سره تقسیم اوقات به وضع کړي د کارونو په نظر کې نیول سره دا فلانه کار ده دغه وسایل دي دغه وخت ده د ورنږدې شو دونه ورځې ورته پاتې دي امادګیم څونه نیولې نن د نیولې وسایل تیار شوي نه تیار شوي خلک خبر کړی شوي دي نه دي خبر کړی شوي امنیتي وضع څنګه ده څنګه نه په یو ځای دا کار وشي که په متفرقو ځایونو کې وشي علني وشي که په پټه وشي دا ټول ترتیبات به مخکې له مخکې ورته ځکه موږ تاسو په جنگي جهادي وضعیت کې قرار لرو دا جنگي جهادي وضعیت خپل تقاضاوي خپل غوښتنې لري دا یې دویم کار ده اول د اهدافو تعین دویم پکې تقسیم اوقات د ټول کار لپاره کال لپاره تقسیم اوقات او تقسیم اوقات کې هغه ممد عوامل او وسایل بسیج کول یا پکې راوستل چې هغه تا هدف ته رسي او د تا شاګرد هدف ته رسي د تا مکتب هدف ته رسي کېدای شي په دې کې یو پروګرام دا وي چې مثلا روزمره کار د مکتبونو باندې ګرځېدلی میاشتنۍ کار د مثلا دا وی چې د پوهنتونونو الکان را دعوت کی ورته چې یو ورځ تاسو د پوهنتونونو راشي د کابل نه درته راشي د جلال آباد نه درته راشي په هر سیمه کې چې ته یې بل ځای کې محصلین راشي په دوه درو میاشتو کې یو درته راشي بیا یو کتاب ورته ورکړي یو مجلس ورسره وکړي څه اهداف او مقاصد ورته بیان کړي یو صورت ورته ترجمه او تفسیر کړي یو څو حدیثونه ورته بیان کړي د هدفمندۍ یو څو خبرې ورته وکړي هلته د تاثیرګذارۍ او د نورو خلکو د دعوتولو او د هغو سره د فکري رابطې نیولو د دې وظیفه ورته ورسپاري آماده یې کې دې کار ته وړتیا ورکې پیدا کړي دا ټول کارونه ګوري داسې دي چې د تعلیم تربیه پورې مربوط دي او مجال یې همدغه خلک دي د اهداف د تعین او د تقسیم اوقات نورسته چې کوم عملی اقدامات تاسو کولای شئ یا باید چې وی کوي ورته هغه دادی چې په تعلیمی اداره کې من حیث المجموع چې د ټول ولایت لپاره ده یا د ټول ولسوالۍ لپاره ده یا دیو مکتب یوې مدرسې لپاره ده الته متعاون خلک پکې جوړ کړي ځان ته پیدا کړي ځکه ته خو به د مسؤل په حیث یو کس یا به دوی یا به پنځه او دغه میلیونونه یا په لکونو یا په زرګونو انسانان چې په دې ولسوالۍ یا په دې ولایت کې دي دا خو یو کس نه سمبالي ته به متعاون خلک جوړوي ځان ته دا متعاون خلک به څنګه جوړوي یا به په مکتب کې وي یا به کېدې شي مدیر د سره خه متعاون سړی وخیږي یا به معلم در سره ښه متعاون سړی یا به امام در سره ښه متعاون سړی یا به یو شاګرد در سره ښه متعاون سړی ضروری نه ده چې هغه د ملا وي کېدای شي یو معلم یو بل مضمون استاد ښه متعاون سړی وي در سره نو متعاون خلک به ته جوړ کې دغه متعاون خلک تا سره په دې کار کې در سره همکاري کوي له حالاتو د خبر ساتي د تا اجنډا دی تطبیقوي الته معارض جهتونه چې دي هغه درته څار لاندې ساتي د غو په وضعیت دي خبروي نو یو شبکه د متعاونو خلکو دغه شبکه د متعاونو خلکو د تجسس په معنا نه بلکې د تعلیم د مؤثریت په خاطر چې تعلیم خو موثر شي په ډول باندې واقع شي او بیا دغه متعاون خلک دا به ته جوړې دا به تیار نه څوک به په میلمستیا جوړوي څوک به په ذهن سازي جوړوي څوک په یو تحفه باندې جوړوي څوک په یو هدف کې د شریکولو په خاطر جوړوي د چا به یو کار به شروع کړي دغه کار ته اهمیت ورکول او تشویقول یې ستایل په دې طریقه ته د متعاون خلک د ځان سره مسلسل کار باندې جوړوي میاش کې به جوړ کې کال کې به جوړ کې دوه کالو کې به جوړ کې یو وخت به ګوري ته به د متعاون خلکو یو قوي شبکه لري یوه برخه به په اداراتو کې یوه برخه به په تدریسي مجال کې یوه برخه به په تاویل خانه او کتاب او مفتش او په دې خلکو کې یوه برخه به په شاګرد او په هغه کې محصل کې په دې کې به پانتون کې به وي یوه برخه به په شاعر او په ژورنالیست او په لیکوال او په ادیب او په دې کې به وي ځکه چې تاسو میاشتنی مجالس به تاسو نیولي چې په هغه کې دا مسایل تاسو تدریسوي ورته یا حلقاتو کې ورته بیانوي خلکو ته نو دغه متعاون خلک دا مهمه شبکه ده دا د کامیابی راز ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دیار لس کاله په مکه مکرمه کې تیر کړ خو چې متعاون خلک نه درلودل نو نه د نظام اقامه وشوه او نه مسلمانان د ذلت او د تکلیف او د مشکلاتو نه خلاص شو د روب نه خو چې کله متعاون خلک په مدینه کې پیدا شو مدینه منوره کې بیا په یو کال کې هم نظام جوړ شو هم حکومت جوړ شو هم تشریع مکمل کېدلو په طرف باندې روان شو او هم غزوات به ورسته وشو هم د اسلام یو کیان جوړ شو نظام جوړ شو ځکه هلته متعاون خلک پیدا شو په خپل کلی قوم کې متعاون څوک ورسره نه وو په بل ځای کې چې متعاون پیدا شو نو بیا همغه ځای د اسلام مرکز شو د متعاونو خلکو د پیدا کولو او د هغوی د پاللو نه وروسته به بیا تاسو کوشش کوئ چې دغه متعاون خلک د ځان سره د هغه خپل تقسیم اوقات مطابق په عملی کارونو وګمارئ مثلا چیرته د مجالسو په بڼه کې چیرته د سیمینارونو په بڼه کې چیرته د غونډو په بڼه کې چیرته تعلیمي غونډه چیرته د مظاهره په شکل کې چیرته د کانفرنس په شکل کې چیرته د مسابقې په شکل کې د دې خلکو نه بیا په مختلفو ځایونو کې چیرته د ښې ادارې د چلولو په شکل کې چیرته د یو ښه راپور د برابرولو په شکل کې یو تعلیمي راپور سنجشونه درته وکړي کامیاب څوک شو ناکام څوک شو نتیجه ګیری د ټول کال درته راوباسي چې تعلیم څونه ترقی وکوله یا څونه بیرته پاتې شو یا خندونه موانع څه شی و پیشرفتونه څه شی و اخرنۍ نتیجه ګیری یا خلاصه د کار دا درته راو بس او دا د اداري خلک په باندې پیږي چې چا په تعلیمي اداره کې کار کړی دی هغه په دې باندې پیږي په عملی اقداماتو کې بل کار د مسؤلینو په حساب باندې دا وی چې په خپل مکاتب تور شي یا مدارس تور شي او د شاګرد سره د طالب سره مستقیم تماس ونیسي هغه په دې معنی چې صنف ته ورشي صنف یې پنځه خبرې ورته وکوي د چاپ سر باندې لاس کش کوي یو لسو شلو پنځو دیرسو کسان ته یو یو پنسل یو یو قلم ورته د تحفې په حیث باندې ورته ورکوي یو نه پښتنه وکوي یو باندې یو ترانه وایي یو ته خیرسي ووایي یو تشویق کوي یو غي کې ونیسي یو نه یو ویډیو جوړه کوي یو په دې ترتیب باندې مستقیما به تاسو د ولس د ځوانانو سره تماس کې استئ دغه سره نه یوازې د ادارې سره نه یوازې د متعاون خلکو سره نه بلکې د پرګنو سره به خپل تاسو تاثیرګزار یاست تاثیر به مستقیما په پرګنو باندې ولویږي خپل به شاګرد ته وایي مکتب ته به ورځي کوشش وکړي چې امنیتي وضعیت داسې وساتل شي چې هلته اوغه جوړ نه شي چې دښمن متوجه شي چې یاره دلته خو نه څه کېدو ولا دی تیاره راول زی وګړه ځلته هم شاګردانو ولیم معلمانو ولیم په دې باندې چې طالب راغلی دا ورته دلته یې د طالب غونډه وبکې نه په داسې یو ترتیب باندې چې د ټول امنیتي وضعیت په نظر کې نیول شوی وي د دې نه علاوه بل مهم کار دا دی چې د تعلیم او تربیه د کمیسون په خپل لایحه کې یا په خپل د کار کارونو په سلسله کې هم اوس دا داخل شوی دی هغه دا چې په مساجدو کې د سهار لخوا نه دا درسونه نه دي دا وطني کلیوالي درسونه دا منظم شي منظم شي په دې معنی چې په مسجد کې ملا صاحب شته د کلی خلک اسیم ورته معتقد دي امامت ورباندې کوي او دغه کفالت هم په غاړه باندې اخیسته وي دا وی او په اخر کې ماشومان هم وي خو څوک ورغلي څوک نه ورغلي څوک په وخت ورغلي څوک به وخت چا یو کتاب اخیسته چا بل اخیسته په نامنظم شکل نه لیست نه پښتنه نه امتحان یو شی نشته دا به تاسو داسې وکوي چې د ملایانو سره به خبره وکړو یو ورځ دوه ورځې پنځه ورځې لس ورځې د سیمینار له لارې د غونډې له لارې د مجلس له لارې د یو لایحې له لارې د یو ضوابطو له لارې د دوی ذهن سازي به داسې وکړو چې تاسې به د مساجدو درسونه منظم کړئ په دې معنی چې لیست او حاضري به واچوئ ورته څوک ده د کوم زوی د کوم کور زوی ده او بیا به دا خپل کوشش ور سره وکوي چې د ګروپ ګروپ شکل باندې کوي مثلا په داس عادي شکل باندې مولا د هر طالب سره بیل بیل لګیا دی بیچاره د تم الف زبر ا ب زبر با با یا بلته بیا و یا بلته بیا و او کته لس الف زر ا والا ورته یو ځای کړ نو مولا یې ور سره ستړی کی د ټولو درس یو شو اوس د یو کس په ځای لاسو ته درس وایي هغه بل ته چې مثلا شروط صلات وای یا خلاصه وای لس پنځه د ورته یو ځای کړه هم د ملا کار ور اسانه که هم د خلک د یو ډول ګروپیک شکل باندې سره منظم کړه بیا د دوه پښتنه مو شي وخت په وخت باندې دوی ته بیا داسې امتحان شکل هم ورته ورکړی شي کله تشویقي جوایز هم ورته ورکړی شي او کله پښتنه ورته وشي خبرې ورسره وشي نصایح ورته وشي نو د کلو خلک به د تاسو سره پیوند واخلي وایي چې ماشاءالله د خلکو هم راته مساجد منظم کړ هم زموږ بچیان باسواده شو له بیتي څخه زده کړه هم د دې غیر حاضري او د حاضري پښتنه کیږي افلانه ولې نن نه دراغله ملایانو ته ویل چې تاسو حاضري واخلئ اسیم درس ته ورځي درس ته په ابتدایي ډول دا کار شروع شي نو کله کله به ترقي وکړي دا نو د ابتدایي د مکتب یا د مدرسې نه مخکې مخکې به په کلو کې ماشومان په نسبي ډول باسواده شوي په دې معنی چې حرفونه به پیژني زیر زور به پیژني الف بی به پیژني جملې به جوړولای شي کلمات به لیکل شي خپل نوم به لیکل شي د حاضرۍ ورکولو سره به عادي وي د سزا د لیدلو د دې غشور او احساس پر سره چې ماته خو سزا را کولای کیږي نو چې مکتب ته بلوز وځي مدرسې ته ورځي ذهنیت به مخکې له مخکې نه جوړي او دا هغه تیار فرصتونه دي چې شته مثلا مسجد دی تیار مو جوړ دی آبادی الکان دی تیار په کلی کې شته استاد تیار د جمعات ملا شته او وخت تیار دوی خپل ورته ورکړی د سهار منځنه ورسته هر خزه هر مور خپل بچی لګي تشویق یې په څټ کې او څپېړه ورکړي په لږ جمعات سبق دی وه چې هغه په اړه ترتیب باندې ویل خو کته منظم ک کېدای شي په دوه درو میاشت کې وسې پاره ختمه کی بل قرآن شروع کی الف به ختمه کی قرآن شروع کی بل بل سپاره بل مکتب نه مخکې مخکې د قرآن زده کی نو دا د عملی اقداماتو په جمله کې بل اقدام دی دریم اقدام تاسو دا وکوي چې تاسو مکاتبو کې چې کوم شاګردان عملا الته موجود دي د دغو شاګردانو لارې خپل نشراتي وسایل یا خپل نشراتي پاڼې یا خپل نشریات کاغه دی ویډیو په شکل کې وي مثلا یا د یو پاڼې په شکل کې وي د یو ابلاغي په شکل کې وي د یو مضمون په شکل کې وي دا مکتب ته ورشي په مکتب کې د 300 کورو لکان راغلي د پنځه وکړو الکان ته چې سل پانی د ورته ورکړي دا په لاسو شلو کلو کې خپل تیتې شوې نورې څوک پلار ته ورډي څوک مور ته ورډي څوک ملاسه ته ورډي څوک تر او کاکا ته ورډي د تا پیغام د دوی لاره نه نشر شو ور ورسېد او چې پیغام دې د خیر پیغام وي لارښوونې وي پکې مثلا الک ته تدامو سیاسي شان ضروري نه چورته ورکی بلکې ته په یو کاغذ کې یوازې د ژوند مربوط دعاګانې ورته لیکلي چې تشناب ته ننوتلې نو په دغه ترتیب به ننوځي چې راوځي دغه ترتیب به راوځي او دعا به د نوتو وخت دا وایي د راوتو وخت به دا وایي سبا چې له خوبه راپاڅېږي دا دعا به وایي ماښام سن چې ویده کېږي دا دعا به وایي او بیا هلکانو ته دا په لیکلې بڼه ورته ورکړي سل پاڼې دې چاپ کړي مثلا کمپیوټر در سره ده لپټاپ در سره ده پرنټر در سره ده او بیا ورته وایي چې یو هفته بعد به نو تاسې نه زه پوښتنه کوم چې دا چا نه وزده کړي اچ کور ته لاړ شي مور یې وګوري پلار یې وګوري ترې یې وګوري وراره یې وګوري بیا وایي چې د خلک وګوري زموږ د اولاد د تربیې غم لري دا د مسلمان روزنې غم یې ورسره شته ده یا مثلا یو شعر دې پکې لیکلی وي یو نعت دې پکې لیکلی وي یو شعر دې پکې لیکلی وي هغه چاپ کې یو ور خپور شي خلکو ته ورسیږي بل اوس ګوري هغه په جماعتونو کې وایي په جلسو کې وایي په سړک کې وایي لاسپیکر کې وایي دغه یو فرهنګ جوړ شي متوجه یاست کنه یو فرهنګ جوړ شي د دغه فرهنګ د خبرولو لپاره دغه مکاتب یا د طالبان شاګردان یا مدارس دا بهترینه وسیله ده او د پاللو یې همدا ذریعہ ده په نصاب کې چې کم شان تاسو ته در معلومیږي یا درته درخول شوی چې دا د غرب ګرایۍ په خاطر دي یا د بېدینۍ په خاطر دي دوی اکثره خپل د غرب ګرایۍ یا د بېدینۍ لپاره چې کوم مفاهیم دي دا د اجتماعیات او د ادبیاتو د ژبه په کتابونو کې ورنه منډلې دي د دینی کتابونو کې ډېر نه دی راوستل ځکه ته به حساسیت برانګیز وي د پښتو په کتاب کې د دری په کتاب کې د مدني زده کړو په کتاب کې دا یې مثلا د حرفې په کتاب کې دا یې د فرهنګ په کتاب کې په دې کتابونو کې ورچولې دي خصوصا د فرهنګ په نامه باندې کم کتاب چې دا د اصلا ټول پردي فرهنګونه دي یا د موږ او تاسو په خلکو کې چې کم په شرعي بنیادونو نه ولاړ اسې اهوا او د نفوس او د رواجونو او د هوایی برداشتونو خبرې دي دا یې پکې راټول کړي ترڅو د دین ځای په باندې ډک هغه د اصلي دیني معلوماتو ځای په باندې دی په دې باندې چې څومره بندیز ولګيږي دا هغه مر مفید ده هغه مر داخل خپل دین ته خپل فکر خپل عقیده ته خپل مسلمانۍ ته پکې متوجه شوی وزګار شوی به یو البته په دې کې تاسو ته داسې عمومي خبرې کوم نور چې د تعلیم او تربیه چې خپل لایحه څه درته وي خپل څه درته لیکلي وي چې دا کوي دا مکوي دا نور د تاسو خپل کار دی تاسو یوازې په کلیاتو کې خبره کوم عمومیاتو کې خبره درته کوم خو د غربګرایي د مفاهیمو د مخنیوي لپاره چې څومره ځیرک او حساس او ورته ووسیږي او جدي تعقیب کوي همغه ور به د ملت ایمان ساتلی کی همغه ور به د دوی معنوي ارزښتونه ساتلی کی همغه ور به د دوی دیانتداري د خوندي کی او د کفر د تاثیراتو نه محفوظ پاتې کیږي دا ډیر مهم کار دی په دې کې ډېر دقیق اوسېږئ او په دې باندې د څوک تیر نه وځي چې ماته خو فلاني صفحه ویل شوې او فلاني صفحه کې خو دا موضوع نشته نه په خپله یې وګوره په خپله یې هلته وڅېړه په خپله هلته اقدام وکړه ووایه چې دا کتاب ښه نه دی دې په ځای دغه کتاب حتی که وکولای شئ تاسو چې ځینې خاص چپترونه یا ځینې خاصې موضوعګانې یا ځینې خاص مضامین یا ځینې خاصې رسالې په مختلفو وختونو کې په مکاتبو په مدارسو کې په معلمینو باندې توضیح کوي راهنمایي کوي ورته خلک چې ویل ولي یا لږ انټرنیټ را ډاونلوډ کړئ او هلته لپټاپ در سره ده پرنټر پیدا کړئ یا لري چاپي کې یو سل نسخه یو سل پاڼې چېرته وویشئ هر مکتب چې لس لس پاڼې ورکړي نو لس مکتبه تا ور باندې کوشش لاندې ونیول یا دغه ډول نور مزامین یا نور مفید شیان چې تاسو ګورئ چې د خلکو د عمومي ذهن سازي په مجال کې مفید واقع کیږي دا وخت په وخت خلک ته وویشي کېدای شي هغه مطبوع یا چاپي مواد وي کېدای شي هغه ویډیو وي سیډیانې وي کېدای شي هغه کتابونه یا رسالې وي یا کېدای شي هغه داسې صوتي مواد وي درسونه وي د ارشا موبایل کې میموري شته د میموري کې درسونه یا د قران ترجمه وي یا مثلا د حدیثو درس وي یا مثلا د اسلامي اشعار او ترانې او دا شیان دا خبره شي په دې ورځ کې یا د علماو درسونه وي د سیاسي فکری دینی درسونه چې د خلکو دینی ذهن سازي ور باندې کیږي او اولویتونه ته په متوجه کیږي دغه شیان را پیدا کی په وګرځي یو یو مجموعه در سره ولري هر چې د چزې غزای کې خبروي هر چې ته چزې خبروي لس لس جی بي شل شل جی بي شیان راز جمع کړي وي او دا یو ځای کې خلک تور کې هغه بیا خپل منځو کې سره توزیع کوي یو نه بل ته بل نه بل ته بل نه بل خصوصا په مکاتبو کې په پوهنتونونو کې په مدارسو کې یو بل ته بیا هغوی سره ویشي او توضیح کوي د مشوقاتو او د د پاللو په مجال کې هم کوشش وکوي چې که استادان دي هم که ډیر هم سره لاسه نه کیږي نو یو یو د عزت پګړۍ خور په سر یو یو جوړ جامع په ټول کال کې د مکتب معلم ته یا مدیر ته یا استادانو ته دا خورته واخیستل شي چې نن دومره ورته وکړي سبا الله مهربانه ده سبا به الله درته نظام په لاس درولي نور به ډېر څه ورته وکړي خو د دې خلکو زړونه ساتل پکار دي او دا یقینا قدرمن خلک دي که معلمان دي که مدیران دي که استادان دي او دوی بیچارهګان داسې نه دي چې خدا نه خواسته له زړه کافر دي یا یې کفر خوښ ده یا یې بېدیني خوښه ده دوی په وظیفوي شکل باندې د خپل کار ته لګیا دي که د تا نظام راغی د تا لپاره یې کوي که د بل چا نظام راغی د بل چا یې لپاره یې کوي بلکې د بل چا لپاره یې نه کوي دغه مضمون لپاره یې کوي دا د تا په نظام کې هم د ریاضي استاد ده د تا په نظام کې هم دوه او دوه څلور کېږي چې امریکایي راشي دغه په نظام کې هم د ریاضي استاد ده دغه په نظام کې هم دوه او دوه څلور کېږي داسې نه چې د تا په نظام کې دوه او دوه څلور ورته وایي او چې امریکایي راشي بیا دوه او دوه پنځه ورته وایي دی د فارمولې استاد دی خو د ولس بچی د تا ده تره تربور د تا ده کاکا او ماما د تا ده دی په حقیقت کې د تا خپل ورور ده د تا مټ او بازو ده که دی وپاله خپل دی که ودې نازاوه او ترڅنګ یې ودرېدې ترڅنګ دی ودراوه دی د بیګانګۍ او د پردیتوب احساس نه کوي ایده د کار د سفر په اخلاص باندې په مخ دی او کې د پردیتوب احساس درنه وکاو نو بیا کېدای شي چې د تان کینه وکړي له جهاد د کینه وکړي له نظام د نفرت وکړي نو ټول سره کینه وکړي پردې سره پیوند واخلي دښمن سره پیوند واخلي د بل شاعر ایجنډا د تطبیق لپاره وسیله شي نو دا یو څو عمومي خبرې وې تاسو په خدمت کې ما عرض کړې او دا ټول عملی کارونه دي او ټول کېدو والا دي او اکثره یې داسې دي چې مصارف نه غواړي ډېر درانه مصارف نه غواړي دا ټول هغه فرصتونه دي چې موجود دي که مساجد دي که مدارس دي که حلقات دي که لیسې دي که پوهنتونونه دي که سیمینارونه دي که جلسې دي که علما دي که کلیوال ابتدایي صنفونه په مساجدو کې دي دا ټول موجود شیان دي خو مازې لږ ترتیب او تنظیم غواړي او یو ډول هغه فعالول غواړي هغه اکټیویشن چې ورته وایي چې لږ اکټیو کې فعال شي نور په کار چولای کیږي دا داسې مثال لري لکه په کمپیوټر کې دی یو سافټویر پروت ده خو په ځای دې چې تا هغه انسټال کړی هغه په ډي ډرایو کې هلته اچولی ده کار نه کوي خو چې کله ته انسټال کړې نو هغه بیا تا ته کار کوي نو دا تیار شته شیان دي موږ او تاسو سره نو زه خپل خبره دغه ځای باندې لنډوم که چا سره داسې خبرې دی یادولو وړ یا یو بل اضافه کولو څه خبرې وي یا بل داسې مشخص مجال کې کومه خبره کول نو هغه به تاسو راته وایي په په مجموع کې دا کار دا څه ده چې د صبر او د حوصله کار ده د زړه تنګي کار نه ده او چې ماهر خلک ورته راوړاندې نشي ماهر خلک دا یوازې په ښه اراده باندې نه کیږي دا ماهر خلک غواړي اوس که ته 500 کسان راجمع کې 500 کسان او څو چې تیاره والوزوه چې 15 زره راجمه کیم دا تیاره دوی 20 متر هم نشي پورته کوله خو یو ماهر سړی به ورته راشي بس هغه به قرار خو سم صحیح راشي کې ونی د درې بټنې به خو دې خواته وي با تیاره به والوزي لاړ 15 زره کسان به نشي جګوي یو کس به جګي ځکه هغه د دې مسله کې ده هغه ماهر ده او دا 15 زره کسان به ځان ستومانه کی خو الله 15 متر به دا تیاره جګنه کی هغه به په هوا کې وګرځي خلک هم سپاره بوزي بیرته به راکته کی نو د مهارت کار دی او دا کار خپل ارکان لري خپل اصول لري خپل ضوابط لري د امغه مطابق باید دا کار وشي او که دغه مطابق ونه شي بیا به نیم نیم ګړی او د نیم نیم ګړی بیا نتایج هم ډیر خطرناک مولا به پکې نیم مولای معلم به پکې نیم معلمي مسلمان به پکې نیم مسلمان مسار شوی نیم نیم